د خلافت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو د جنگ د لومړی لیکې نه ستړي غازیان هم را ورسېدل دوی سره خبرې کوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړی مشي خې جوړي دا جنگ لومړی کرخه ده خو دلته کله کله مجاهدین دغه زلمی غازیان د می ترازی موږ ورزو مخکې سیمه ته ورزو دوی سره خبرې کوو ان شاء الله د دوی خبرې براخلو د دوی احساسات براخلو د دوی جذبات براخلو دغه زمرین خوله خوله د جنگ له لمړی لیک راستانه شول دوی سره خبرې کوو قدرمن اوریدونکو هغه تصادفي او یو اړخیزه په اصطلاح د مخ سره خبره ده نو کله کله مجاهدین ملګری د خبرو نه خبر نه یو مونږ نه چاپی راګیرو خبرو کې د دوی کوم مشکل یا کوم خبره روسته پاتې کیږي نو پاغي به تاسو دغه کیږي نه قدرمن اوریدونکو دغه ملګری سره خبرې کوم د دې غازیانو سره خبرې اترې او دوی د دوی احساسات او د دوی مورال دوی جذبې تاسو سره شریکو لومړی خو دا وایي چې څنګه تاسو خط خلا اوسم هغه چې سره مخامخ پراته دي لګ یو څو شیبې لا شته ده دا راته وایي چې اوس موږ ورځو ان شاء الله خط نږدې نه ورځو خو اوس وضعیت څنګه دی او د غوي د مجاهدین مورال موقف او سره څنګه او د غوي او سره څنګه دي الحمدلله زمونږ د ملګرو او مجاهدینو حوصلې دا ډېرې چوتې دي او ډېرې برابر دي بلکې هر ملګری دا غواړي مخ په وړاندې لاړ شي لیکن د مشرانو د طرف نه هغو ته اډر او دا امر ورته نه دی کړی شوی چې هغې مخ په وړاندې باندې لاړ شي لیکن هغه خلک چې زموږ مقابل خلک چې کم دي نو هغوی دي هغه ډېر په یره کې دي په لیر ډېر په لړتان کې صرف یو ټک غواړي نور به چې کم دی خپل علاقه ورته پرېښوستلي او د هغوی ډېر حوصلې ماتې شوي دي او یقینا څوک چې د الله لپاره راپاسېدلی او څوک د طاغوت لپاره راپاسېدلی دی په منځ کې د ځمکې د اسمان پر اړخ دی الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان الحمدلله د یو عادي عسكر د خلافت یو عادي مجاهد د هر خبره د الله جل جلاله د کلام په آیاتونو باندې ثابتې خداغوی لوړپوړي قومندانان چې موږ دلته نیولې دي دا غوي ته د د لمانځه هغه لومړي ابتدایي مسایل چې د دین هغه ورته یاد نه دي لله الحمد لومړی تاسو له دینه درک کړئ دوی دا داوا کوي چې مونږه امارت د اسلامي امارت اسلامي امارت چې د هغه سپیشلی مخلص پاک مجاهدین چې دي هغه دغه دي دا ټول امارت کې پاتې شي دلته راغلي دي دوی یوازې د شرعي نظام د حاکمیت لپاره په خپل سر لوبي کولې خو په دې باندې څوار لس کاله پوه شول چې قرباني هم دغه مجاهدین ورکي خو دغه مشرکین په واکمنی کوي او د ایسای اهداف پالي د شهیدانو ویني خرڅي د استشهادیانو ویني خرڅي د کونډو یتیمانو وخي خرڅي نو همدا مجاهدین لله الحمد خلافت لیکو سره یو ځای شول او هغه د شرعي نظام د انفاذ ارمان تر سره کیږي نو خامخا به دوی د الله جل جلاله په نصرت باندې کامیابیږي او دا د ایسای ډلې دا د سی آی ملیشي دا هیڅ د خلافات په مقابل کې هیڅ قسم مقابله نشي کولای دا راته وایي چې دلته د خط کې ورځ څنګه دی د نور مجاهدینو هغه احساسات مور مورال کرا توازی کوي چې خط کې دا غوي چې په زور راولي خو د خلافت مجاهدین کله مشران ته کوم مجاهد ته وایي چې تاسو ستون شي بل لاړ شي نو هغه ژاړي چې ما ولې خط نه لګي د خلافت مجاهدین مورال حوصله څنګه دي الحمدلله دا موږ په خپل سترګو باندې یینو چې کوم یو مجاهد کله اکثره په مرکز کې تنګیږي بلکې زړه چاته کوي هغه خط ته کوي چې خط لاړ شي ورته خپل زړه برابر کی او هغه خلک چې مقابل کې را رسیدي هغه لکن په زور را منې کړي دي هغه تختی هغه وسره نشي ټینګېدل لیکن هغه ته دوکه کړي ته خبره او ته اهداف یې ورته مخې ته کړي دي د هغې د وجې نه هغه چې کوم ځان سره ټینګ کړي زموږ ملګري دا په مرکزونو بره په خپلو علاقو کې دا تنګېږي بلکې ښته منډې وهي او بلکې د دشمن په مقابله کې ډېر په زبردستۍ طریقې سره دا ولاړ یې هلته هغه خلکو ته هغه غولېدلو کسانو ته چې اوس هم د سي آی او د آی اس آی په تبلیغاتو غولېږي او راځي او د د جهاد په درواغجن شعارونو باندې مسله دا ده چې دلته یو څنګ په څنګ د اربکیانو د دوی په پوستو را تیریږي هغوی ورته په اکسس گاډو کې خوراکونه راوړي وسلې ورته پکې راوړي سلام خواچوي ویډیوګانې تاسو ګورئ هغه بیرغونه هغه شریک برګه تړونه چې ګورئ دا ټول لیدل دي دوی دغه کسان چې د هر څه لیدل دي د خلافت هغه منهج هم ګوري هغه هر څه باندې پوه شوي دي خو بیا هم د امارت په لیکو کې پاتې دي د ایسای په لیکو کې البته امارت په درې څلور ډلو تقسیم شوی دی یو پاک سپیشل مجاهدین ته دلته راغلي ځنې په کورونو ناست دي او ځنې چې کوم سره یو څه شک شوبه پاتې دغه یوازې مرتدینو سره جنګیږي خو یوازې د عیسی کومه ډله چې د هغه د عیسی خاص ملیشي چې دي هغه د خلافت مقابله ته رالیږي په دې خاطر چې خلافت نړیوال خلافت دی په ټول خراسان پاکستان دی کې ایران دی که هند دی که افغانستان دی په دغه ټول سیمو بد الله جل جلاله نظام حاکم یو نبوي بیرغ پیرپي نو پاکستان سره د ځان یاره ده او دوی داسې فکر کوي چې دا خلک هم دلته بوخت وساته دغه د عیسی ملیشي را لیږه او دوی بل ته بوختي خدا ارمان به ګورته یو سی ان شاء الله ژر د چې د اسلام آباد ته به دغه دغه لخر رسیږي ژر د چې د هند پول ته به دغه لخر رسیږي او د ایران سرحداتو ته به دغه لخر رسیږي په هغه هواد به دغه لخر نه وځي او د کابل په ارګ به دغه توري جنډې رپیږي ان شاء الله د خراسان دغه دغه څنور غازیان چې د محدود ساحه په خپل حدود کې نه راولي دوی نړیوال خلافت د دغه ټولي پولي دا حدود به سره ختمي او زی به مخ په وړاندې تاسو کې د آیسای دغه بچوړي څومره دغه ملشي څومره دغه جنگ لیکو تراولېږي دغه د سلګونو دغه شان مرداري لکه دا اوس په تړي ډکې دي دغه ځوانان دي ځان سره فکر وکړي خو تاسو نه د دوی په اړه پیغام ورو چې دوی ته کوم پیغام لري دوی ته موږ دا پیغام لرو چې ګوره دا خو ظاهر خبره ده چې خلافت دا چې کوم دی په مخ د ځمکه باندې ورک وو خو لکه د اسمان نه چې د رحمت یو باران راشي دغه شان دی کې الله رب العالمین خلافت چې کوم دی دا مجاهدین ته چې نه ورکو نو هغه خلک چې دغه خلکو په اشارو باندې غولېږي او هغه ته معمولی تقریر ورته وکړي ورته وایي چې دا خوارج دي دا دا دي دا دا دي دې خلکو ته زموږ دا پیغام دی ګوره د الله رب العالمین نه ویرېږئ او اسلامي خلافت ته راشي دا خلافت د یقیني صحیح خلافت دی او کمی خبرې چې تاسو ته کم خلک کوي او کمی چې تاسو اوري او دا کم خلک تاسو ولې په دې په خبرو باندې مغ ولېږي بلکې تحقیق وکړي وکړي وګرځي وګرځي د واغه د ګرځیدلو نو د تحقیق نه ورسته به چې کم د اسلامي خلافت ته راشي ډیر زه ته مننه الله موفق او بریالي لره الله محافظ او ناصر سه قدرمنو اوریدونکو دا تازه د جنګ د لومړۍ لیکې نه راستانه شوي غازیانو د یو غازي سره مو خبرې اترې وکړې لله الحمد دوی چې کوم مورال په کوم موقف او حوصله کې دي دا هغه د یغي اسونو په څیر دي چې مشران یې راټینګوي او دوی مخکې زور کوي خو د حکمت او د مصلحت په بنا باندې د خلافت د غزانګړي جنگي تکتیک په بنا دوی نو په دغه ځای کې سار دي او نږدې ده چې ان شاء الله دغه ټول سیمه به د دغه د آی اس آی او د سی آی ای د ملیشو څخه صفا کوي او د الله جل جلاله نظام به دې سیمو ته وړي دغه غازیان چې تازه له غرونو راښکته شوي دي دا د سی آی ای او د آی اس آی مزدوران دغه مزدوري رسنۍ دوی دا تبلیغات کوي چې د خلافت مجاهدین په غرونو مو واړول او کونړ ته وتښتېدل او دغه د وغه تبلیغات تاسې اورئ خو دا د شډل د بازار هم ډیره زیاته لاندې سیمه ده تر دې ځایه چې مخکې دا خطونه ډیر بره او د غرامات شو د خلافت زمري له غرونو نه تور بیرغونه په وګاو د الله عظیم کتاب په غیږ کې او دغه کلاشینکوف په په په, په لاسونو کې را کوشول او د الله جل جلاله کتاب به ټول سیمو تر رسي دوی نه د شرق نه د غرب نه د ایسای نه د سیای او نه د ایران نه د روسي د هیڅ بندګی نه کوي د هیڅ امر ستار نه دي دوی یوازې د الله جل جلاله نصرت ور سره دي او د الله جل جلاله په نصرت به د الله جل جلاله کتاب په ټول نړۍ قائموي کده چا خوخه کده چا خوخه نه هغه څوک دا غواړي او کني غواړي د الله جل جلاله کتاب به ټولې نړۍ ته رسیږي او د دغه څڼورو غازیانو په مټ او د الله جل جلاله په نصرت به ان شاء الله دغه کتاب په ټوله نړۍ قائميږي تکبیر الله اکبر تکبیر الله اکبر